بسم الله الرحمن الرحيم فصل ويكره استقبال القبلة بالفرج في الخلاء د مخشه د مکروهات د صلات بیان و هغه مکروهات چې په منځ سړي تور پیښیږي او دا مکروهات بیان ده خو د منځ نه خارج بهر ويكره استقبال قبلة بالفرج في الخلا مكرو دي غرزول قبلة تا دي فرج په خلا شي مکرو دي ګرځول د قبله ته د فرج قبله ته فرج وراړول دا مکرو دي فرج د وړې بولې اندام ته ویل شي کله نر سړی وي کله کنه شذینا وي مکرو دی ګرځول قبله ته د فرج په خلا شه خلا کنه هغه خلی زوی یا تر زوی ساجي غاټه بولې کو یا وړې بولې کو ته خلا وته ویل شي بولې کې کنه وړې بولې کې او کنه قبله په طرف باندې مخامخ شنستلې دا مکرو دی مکرو تحریمی دی ويكره استقبال قبله بالفرج في الخلا د بيت عديه پر دو استقبال په مدد شو د مکرو دی ورګرځول قبله ته د فرج په خلاشه په بیت الخلاشه په مکان خلاشه کنه یادو کنه اګه بول زوی نه چې کیمې کا بول کېږي کاغه لټرین وی کا خالص خالص تر وی قبله په طرف باندې په وړې بول باندې کښنه یا په غاټه بول باندې کښنه او فرج د قبله په طرف باندې وی دا مکروه تحریمی دي مطلقاً که صحراوي بیابان ده مخته کنه آده که ونه یا کنه مکان نشته او که په شار شوي په کلي شنه نه وي په شار شده په کلي شنه نه دي کنه مکانات دي دا مکانات آړ نه ګرځي قبله دې پره امیر مذهب په لور باندې قبله په طرف باندې وړې به ولې په غاټه باندې وشتل دغه مکروه تحریمي دي جهاد په طرف کنه قبله وی جهاد په طرف باندې لکه میس کنه چې کی جهاد په طرف کی عین قبله ته خو ورته خول پته نه لګیږي خو په دې طرف باندې ګم باور کړه دا مکروه تحریمی دي خپل خو به نه کی بلکې کنه سړای بستر صاحب کنه وړي کړه کا قبله په طرف باندې په بوله باندې نقش نه وی کیما چار چې نرینا دې پرا بلیغ دې پرا ناجایز وی هغه چار به په نبلیغي بندا نه کو کنه که په نبلې کې باندې اچار کنه بلې کړلا مېر په باندې کړلا یا پلور باندې کړلا بیا مېر په ګنګور دی اخو نه کنه ګنګور مېر کنه کې بلې په طرف باندې نه کایپ کنه په باولې باندې کښنه ونه په دې مېر ګنګور دو یا پلور د ورشمې جمعه نر بچی ته وروغسله بچای غیر مکلف ته خو د پلوري په دې باندې ګنګور ده یا سره درې ګړې وروغسله په دې باندې کنه پلوري ګنګور ده استنجا یا مکرو دو قبله په طرف باندې غاک بول کړه مکرو دي خو استنجا مکرو تنزیهی دو و غاک بول کړه مکرو تحریمی دي لانه عليه السلام نهى عن ذلك ځکه چې نبی اسلام یې دغه نه منع کړی دو نه عن ذلك د قبله په طرف باندې د بول کړه منع کړی دو ان په خصوصیت سره کنه دې نه منع رغلا ده چې مخ ته لار مخ وي کنه اوس شو د قبله په طرف باندې وي وړې به ولکه یا غاټه به کوي کې به دا مکرو دي په یو روایت باندې خدا مکرو تم زهی دي مکرو دا ته مکرو تحریمی نه دي بیا لما فيه ایک نقصان دی وجنا چې په دې شي نقصان کی نقصان ده کی نقصان ده من تر کې تعظیم چاہے تعظیم پر شول دی کنه ابیت الله د حنکابه و دی کنه یا کراهت واجه ده چې سړی دوی کړي چې د قبله په طرف باندې برمخ ملو شنی او مکروه دی په بوله باندې یا کراهت واجه سدو سیکوي کړي چې زکه چې کنه دا اندام د قبله په طرف باندې وګرځولو دا غیر کنه به عزت دي خان کابه به به ادبی دو او سیکوي چې نه چې دا بوله کې کنه بوله کې بوله به خان کابه په طرف باندې بيوږي دا بوله کړه د طرف ته مکروه دی پاګه شوی کړي هغه وجه نشته په شیوار نشته په شواجه خو چې سټ وروړه وي لأن مستدبر فرجه ځکه چې هغه سړی چې فرج یې شور راولي وي غیر مواد لقبله ته هغه مخ مخ مقابل نه قبله سره قبله سره نه مخابل ځکه چې کنه لر مخلوص ته کچېره کرهات وجه دا وی کنه چې فرج قبله په طرف باندې درمي اندام دې قبله په طرف باندې ګرځي هغه نشته پشه وما ينحط منه ينحط الارض وغه چې کی مینه کې ټکیږي دین هغه مزکه په طرف باندې کې ټکیږي غاټه بوله کو یا وړه بوله کو مزکه متکه په طرف یا کی بلی په طرف نه دریمي یا کرهات و جنسته پشه به خلاف المستقبل په خلاف دی کنه چې مخ ور ورولاوي دواره وجه دی پشه اندام د کی بلی په طرف شلو او درنګ کنه بوله چې کې کنه بوله با کی بلی په طرف باندې بيږي لانه لان فرجه موازنه فرج مقابل ده خلق به سره وما ينحط منه ينحط اليها وغا چې کوم کې ټکې دي نه کنه هغه کې ټکې دي خانه کبه په تراب باندې کبه په تراب باندې وړې بوله صحیح دا غو اوله وجه کنه چې استدبار مکروه ده خو دې کنه کرهات هغه دون ده او کام ده په نسبت دي کنه استقبال نه درنګ سنجا کنه کبه په تراب باندې کنه سنجا مکروه ده سټ ولا مکروه دي ها مکروه هغه کنه کام دي استنجا مکرو تنزیهی دو مکرو تخریمینه دو کبلی پترا بنده کنا او درنگی کنه سٹ ورا ولا مکرو تنزیهی دی و دې کنه کرهات هغه به ډیر کم ده په نسبت ته کنه استقبال نه درنګ دې ورم کنه او کچره سړی نه ویره شل په ویره باندې خښتو کنه دا څه به سوچو به سمجو او په ویره باندې کښنستو یا داسې لکې ته لوي چې هغه کې د لار بر پته نه ته ولګېدله تخریب هغه کې کېږي کنه چې دوله به قبله خو نه وي چې دا به ولګ باندې کښنه کنه سوچ ته وکړو کنه کښنستلې او یا بالکل د لویره وه بیا په دا وشه کنه دا هغه هغه سکت شو کنه انحراف بیا سکت شو ده نه کنه کده پر شو را او ممکنه وا چې کنه هغه نه ګرځیدل شي خو روبه ګرځیدل او که ممکن نه وه تلوث کړي او کنه کړېدلې کنه مردړېدلې بیا په دې واشه اول فرش چې تو نه کنه ویره دو بیا هغه تعظیم کنه هغه د نه سکیت شونه اوس یې کابه د پزرش یا د نه سکیت ته ځکه چې اوس یې کنه به امکان نشته ګرځېدل نه شي اړېدل نه شي تلوث سره چې کنه ظلم مردنه وي او که بهر د تلوث نه بهر د ظلم مردولې نه کنه انخراف ته کړل شو ګرځېدل شي به وګرځېږي ويكر المجامعة فوق المسجد او مکروه ده کنه مجامعات په جماعت پوسا جماعت پوسا جماع خل د خپل کر ولا سره دغه مکروه ده والبول وړې بول په جماعت پوسا دا مکروه دي والتخليف غاټه د سموته په جماعت پوسا دا مکروه دي مکروه تحریمی دي ځکه چې دا جماعت ته پوس چاته جماعت ته په جماعت یې بول وکړي غاټه بول دې وکړي یا کنه مجامعات پسې کې لأن سطح المسجد له حكم المسجد ځکه چې چاپ د جماعت الر کنه حکم د جماعت ته جماعت یو ورځ یو ځای جماعت یو مکان یو بقعه جماعت دی بیا تعانانو سما اسمون چاته رسې کنه د اسمون پیسه رسې دا ټول کله جماعت بلل شي نه دا چاته جماعت ته حتى يصح الاقتداء منه بمن تحته په تفریق چې د جماعت او د چات حکم د جماعت ته هغه صحیح کېږي خو اقتداء د چاپ نه به من پیګه امام پسې چې هغه لوند ویلوړ وي امام لوند ویلوړ دا کنه او مقتدیون پوس په چات ویلوړ وي کی زوی نو پوس چات ته خطلې دي کنه قدریام سلام چات ته چک بیا کنه په دې امام پسې کړه اقدا سید او دا مکان مختلف شو دا یو جماعت ده خو چې په امام نه مخته نه وي و د ر ن ګ ولای پر اعتکاف به سود له نه به تر لیکن اعتکاف ور خطلې سره دیګه چاته یو معتکف ته په جماعت کې خو جماعت ته ودی اعتکاف یې خراب پیږي او د جماعت چاته وختو ان په دې خطو کا باندې اعتکاف نه بتري ځکه چې هغه په جماعت شي دا خو دا وته چې لیاري نه په جماعت شي نه وی کنه نه نه پړې مړې وی کا چې ته کنه بهر ته و جماعت ته بهر شو بهر نه چل و جوړو پړې وی ته لګولې و به خو په وته کا باندې موت شوی ولا يحل الجنوب الوقوف عليه او دارنګ نه کنه حلول جلوب د پره درځه په چات بونه یو ځای چې په جنابات سی ویل کثرنګ چې تکنه سهل ته شي ګډه درا دارنګ پوس چات ته شي چې ګډه چې بهار نه چات ته ورچک شي او دای په جنوبي ځکه چې دا کنه هغه جنابات ته او دا جماعت ته په جنابات شي کې جماعت ته ورګاډ شو بلکې از درځه په جماعت باندې مکرو دي کنه مکرو تنزیهی دی بلا کنه ضرورت دا جماعت چارت ورچه کېدل دا کنه خلاف اولاد مکرو دی بیا بلمیزا په چات باندې بلا ضرورت په چات باندې بلمیزا مکرو وی کنه ان نه لون د زوی شتا کنه او کنه امام یا کوم یا کنه لون نه پس په چات باندې مس کو داګه مکرو دی بیا ولا باس بالبول فوق بيت في مسجدنا او نو شته کنه ډېر بوک او دې کې وړې بولې فوق بيتن پوسه دې کې ټي چې پاکټاش نه جمع پی کېر دا یو کټا دو نه دی کنه ال مسجد پر نه پلې دې پر دې کنه پاج کې جمع جمع دکړه شریک لک جوړ کو بیا پاکټا باندې پوسه کنه بولې کې غاټه بولې کې وړې بولې کې کنه دې څه بوک نشته ځکه چې کوم دا جمع نه والمراد معدل صلاته في البيت مراد کې جمع نه لغوي جماعت مراد دا هغه چې تیر شوی المسجد لپاره پکیر شي دا شرعي جماعت نه لانه لم ياخذ حكم المسجد ا دې کې د جماعت حکم نه نیولا ا دې وجنا کنه په جنبات چې پکښن استرا شي کا جنوب یو کنه بیا پوسه کنه په کتابو نه کنه بوله کړل شي و ان دبنا الیه اگر کمیشته دعوت رو کنه شو دا ا دې کې جوړو کنه پر کنه چې پکې شي کنه داګه المزه پر نه پلې پر زون تزینه ته جوړوي څه کنه دا مستحب طریقه ده ويكره ان يغلق باب المسجد او دا مکروه دي کله چې کلوب کو دروازه د جماعت هم متولي دي پر د جماعت کنه سر پرست پر دا مکروه دي چې جماعت دروازه کنه ګمین ګټه هغه کلوب کو باندې کو چې څوک نه ورنوت نشي ورنوتلا لانه يربه المنع من الصلاه ځکه چې دا اغلاق یې مشابه ده د منکول سره د منځنه دا داسې مس لیدل شي لکه چې کنه خاص د مدینه باندې کوي چې سیک مدینه په شوون نکو منع د صلات نه د مدینه په باندې کول او کنه حرام دي مکروه دي حرام دي په باندې هو عید ولا ده کنه ومن اعظم ممن منع مساجد لا يذكر فيها اسمه كان مساجد خرابها فانا بزيد ظلم سيكوي كنا چاغه خلق دې ګره منې کوي چې په جماعت دې الله په کلو مخسر شي پاشه عبادت وکړای شي په دې نه به زیات ظلم سیک وي نه منع کول د مزنه خو په جماعت سره منع کول خو کنه حرام دي بیا دا مشابهات دې سره مشابهات لګر کا کنه سیک منع کوي نه خو دا حالات ته پیدا کول کنه چې هغه سره مشابهات رولو لکه چې خلق منع کوي کنه بیا دا مکروه شونه چې کلوب ته ورچولای دا سې درش لکه چې کنه خلق نو پر جماعت ته لانه يجب المنع من صلاته دا اخلاق مشکله مشابه ده د منې سره د لمونځ نه وکیل او چا ویل دي چې لا بأس به اذا خیف على متاع المسجد في غير اوان الصلاه لا بأس نشته کنه دې کې ډېر بوک چې کله ډور پکړي په سامان د جماعت باندې دغله کوله او بهر د ټیم د لمونځ نه المزو وخت نه علاوه کنه لکه په دا ټیم باندې کنه هغه جمع شو سامان دا قیمتي سامان دا به پابون د ډېرېږي که چې دا که نه غلی نه به یوسي که نه غلی به نه کېږي جمعتې نه به یې دې که سامان د حفاظت ته پوره که نه اصل موضوع ټیم نه ده تلا ملا به ته ولګوي کلوپ به ته ولګوي که نه به دې کې بوک نشته لکه نن سبا که نه جمعتي نه غیر محفوظ دي مسلمون نه جماعت سامان نه پوتې کېږي که نه غړیالی نه پټېږي لاس پکې نه پټېدل شي کنه ابل ورې دي کنه د کوم خلې سیو جماعتې نه بټري وینه وړي دي کنه پټاک سې جماعتې نه خالي کړی دي دوه درې پټاک بیا په داسې موقع باندې کنه تعالی لګول به دا کنه څه بدی نشته کنه داغه د جماعت حفاظت ته جماعت ورو کړو او جماعت المزنه ده ولا بأس بأن ينقش المسجد بالجس والساج او لا خو نه او لا خو دا ده چې چونه ما ورکه وکنه خو که ور دې کړه کنه چونه دې ور کړه صفا سپین دې کړو به چې ډېر سختی په دې شي نشته وساج یا دې منکش کو کړ په ساګوال لرګي سره ساج ساګوال لرګای د قیمتي لرګای ده په انسان شو ډېر پیدا کېږي کنه هغه لرګای دې لګولا ده کنه پیګه سره کنه د فیصله کړه ده کنه دغه ساسه بوک نشته المري مري چې سره دي کنه سګوال لګي دي لګول ده وما ذهب یا کنه سره درې بده ور دو کنه مټه مټه تاسو کنه ام حربیت او غته نه ورته زیت کنه سره دې بور کړی دو په دې شاشه ډېر بوک نشته وقول لا باس يشير الى انه لا يجر لا يجر عليه ا جماعتي تزيين نو د جمع شي څه کول د قیامت علامات نشمر دي کنه ان من اشراط ساعت ان يزين مساجده ا قیامت نخ علامه دا غدي چې جماعتي نه به کنه شي څه کدل شي جماعتي نه به خلی خلی جوړول شي کنه دا به د قیامت نه شوي سهري به خلی خلی جوړول شي تعمیر په لحاظ نقشې په لحاظ رنگې په لحاظ کنه او چې کیم کنه معنا او مقصود د جماعت په نه نه به خالی وي عبادت په نه پښه کېږي کنه عبادت نه به غریبي دوه قولونه شول که نه یو دغه ده چې مباح ده ولا بأس به که نه څه بوک نشته جایزه ده که نه سړی په ګناهګورو نه چې جماعت که نه مزین کې شویسته یې کې نقشونګار باندې که نه چونې مونې ویر کې ساګوان لګی کې بلکې سره دی به ویر کې که نه څه بوک نشته دویم قول دا ده که چې نه بلکې ثواب یې ده وکیل هو قربت بلکې چا ته چې دا قربت ده ځکه چې په داسې د جماعت تعظیم ده که نه جماعت ته الله فقیر ده او په داسې د جماعت تعظیم ده د الله فقیر عظمت ته وساتلو که نه خوشحاله دې کړو ښایسته دې کړلو ځینې احکام د دې زمونې که نه په تغیر سره ځینې احکام بدلېږي مخ خدا سے وقت نه وکنه چا وقت ټول داسې تمدن نه و د حال کې سدا زندگی و سدا کنه وخت و کنه کاکیری نه دی کنه کد نستی به ټکی نه وی کنه ټول کنه هغه سدا غو نه کنه صورت و سدا غو نه شکل و اس نقشه بدل شولا ا حال کې کیری نه چې وسه کنه کیری نه کنه چا سره چې سمره دولت ته د منه کنه کیر شولې وی پیخې جوړوي مضبوط جوړوي شوشتا جوړوي پرخشې جوړوي دا رنګې به ټکي نه اجرې کړي چې سمل دولت وي سره دې منه که نه دا به ټک شوشتا جوړوي وښلا جوړوي ټوله دنیا که نه پر مخې که نه ووښلا بلکل نقشه بدله شوله نه جمعتي نه که په دغه نقشه باندې پوتې شي که نه چې کومه نقشه باندې مشته پلارنې کې جوړ کړي وي که نه هغه مې وګوري جماعتي نه وي ژور ژور جماعتي نه وي یو ته مکتب به طلاق وکنه او په دغه تیرو نه باندې جوړ وي کنه یې مې په شبلول کنه او کېرنه مې داسه ما جوړ کړی لکه چې دا جوړوي پلګیای کنه به ټکی نه کنه اثر قدیمه به جوړ شي د جماعتي نه خلک ته مخې ته ترتیب کنه چې دا خو جماعتي نه وي کنه ته مشابه کو خلک دې جماعتي ها کاغه جماعتي نه پوتې وي کنه چې پلګیای کې ته جوړي بیا دا تحقیر ده ډېر کنه سپک لیدي شاه جماعتي نه چې کېر دی په پخې خزه جوړ وي کنه په سیمټې جوړ ده په تیرې جوړ ده کنه په رنګینه بیټکینه او جماعتي نه کنه په پخې کنه په خاټې باندې جوړ وي کنه هغه کو جو جو کنه او کوري کنه هر کړی وي دا به جماعت کنه تحقیر ده او بیرتی کېږي کنه او نه سړی کنه ا زړه عبادت تعالی په شمنی کنه بلکې جماعت په طرف باندې ډېر زیر کړي چې هغه لشي کنه سپاسو تر غونې وي کښه غونې جوړ وي کنه سر غونې وي سپاسو تر جوړ وي په نقشې جوړ وي کنه خلک یې ته ورسي کنه هغه جماعت پرې دی کنه چا زیر ده یا صدا غونې ده کنه به نقشې ده ا دې وجه نه علمون فرمایي کنه چې کنه ا جماعت څه کولای څه کنه دا غو مکرونه بلکې دا قربت ته چې په دې نیت باندې وی کنه چې کیر مخرج جوړ کړه دا به ټک مخرج جوړ کړه کنه دا د خای پکې دا میلا خلوي کنه چې خلا شي کنه بلا قربت تا کنه وکیل او قربت دا قربت تا ای خای کې د کنه پر یاد کې تعظیم ده بلکې هو کنه چې په هغه طریقه باندې پرېږ دی چې په کیما طریقه باندې صدا جوړ شي کنه بلکې تحقیر یې دی دا وکنه تغیر په چار ده چې بدل غوندې کې تحقیر چې نه روشي وهذا اذا فعل من مال نفسه دون ما يجو الى النقشه او هر چې کنه متولی ده د جماعت مقدوره سره ده هغه به د خرچا نه په کوچ پرنګي او پچینه بونه بلکې یفر من مال وقفه ابه لګوي د وقف مولا ما اګر پاغه شي یلو ال احکام البنا چې رجوع کړي د مضبوطی د بنا ته متولی به پیسې پرنګي بونه لګوي پچونه بنه لګوي کنه بلکې د جماعت مزیا به لګوي کچه ته جماعت کریکتا دیولی مت شو ده کنه رنگی کا پیخی جوړ کا کنه کړکای زل شو ده ینه خورا ده بدل کا بل کړکای بدل کا ده زور بدل کا کنه مریور بدل کا کنه مټه زړه شوی دو کنه مټه بل پتر بدل کا کنه اوی پیسې په دې لګوي په کنه چا جماعت بنا مضبوطیا سره سی کنه او هغه ته ضرورت وی جماعت دیول رنگی دی کنه یا چاته کنه بل شو ده چاته نو یوه پاره پیسې لګوي هغه به په نقشنګار باندې لګي متولي په نقشنګار چې لګوي به د ځون نه پیسې لګوي که نه هر چې متولي ده یفن من مال وقفه هغه کروي کو د مال وقف نه ما هغه کروي چې ورجې کېږي احکام د بنا ته مضبوطیت د بنا ته نه به کو هغه چار چار چې کېږي نقشنګار ته حتی لو فعلا یزمنو که متولي هغه چار وکړه په پیسې باندې په مال وقف باندې چې که نه هغه نقشنګار و تزین و بیا دای سموار ده دا پیسې بیا بیا کنه دای روري و دای بیا کنه بیا دا بیت المال ته ور پس کوي دا پیسې چې په خاطر نشيسته کنه دا جماعتونه دا د اوقاف وی کنه جماعت دا د حکومت چاروي جماعتونه حکومت جوړوي اوقاف خپل مکمادو په جکر په حکومت سره چې شری حکومت او کس خپل مکموي جماعتین هغه جوړوي کنه نه دا سرکوري جماعت ته کنه هغه د بیت المال خپل بیت المال شې د وخت پر خپل یمود وي هغه د پیسې و ترسي چې می کا جماعت ضرورت نشي مندري به وخلې چې دا جماعت ضرورت ته پیسې به ته مندري کو جماعت په جوړ کې کنه جماعت جوړ دا امر بعد ضرورت ته په کول شاکه د ورپ باندې کو دا او کس ول په ګرځي کنه دا جماعت زیر دا پریش دا ضرورت تا پدی ضرورت تا کنه بیا پیسې وته مندیر کو بیا کنه پسر ولا شي لکه ایسا چې کی موقع فی جماعت نه دی په شارې شي په سیټی شي کنه هغه ترتیب پیسې کنه خو یې سوال کنه شریک حکومت نه دی کنه سکولې ترتیب پیسې او جماعت ما سي ته نرسي کنه ته پیسې نرسي ځکه چې دا شی حکومت نه دی نه هغه کنه دا وکافه کنه پیسې وی کنه اچ رسی متولی ته مزیر شي پیسې بیا یې خو دا تله ده که چې دا کل جماعت کړی کو یا که نه دا کړکیز زړه دي یا دروازې زړې وي که نه دې پر منځیر شوي یې دې پر به لګوي شینې دې پر رنګې دې پر اندر کړي که نه بیا ځکه به که نه هغه ذموار وي پا به پیسې نه لګوي بلکې چې په لګوي به پا زونه پیسې باندې ولګوه یو د مسو جماعتونه دي دا ټول پرایویټ جماعتونه دا او کافي جماعتونه نه دي که نه ټول شخصي جماعتونه دي پرایویټ جماعتونه دي ته کنه حکومت په دې باندې کور غلا نه لري نیت جوړوي خپل پیسې په لګوي کنه خرچه په لګوي کنه که په تعمیر یې خپل لګوي که په تزین خپل پیسې لګوي کنه بلکې یو ځای لګوي نه چې یواري په ور کو چې پنځري په ور کو چې کلاس په یو جماعت پر چې کنه پیسې نیولې چې چندا کو کنه بیا هغه دا شرط نه لګوي یا پنځري په ولا کنه چې په دا به چې موټ وتر کې په دا به کنه رنگ نه وتر کې کنه پندري په یو چې ویلا سي په یو چې وی کنه یو کنه سره کوم شرطي نه مرتي نه لګوي کنه بیا هغه متولي جماعت متولي خپل وخت کنه اول خو چې کیمه تعمیر سره تعلق لري تعمیر چار به کو کنه چې کیم بنې دې سره تابع بنې کو کنه فضل خو به چندا نه خرو پوي کنه چې به فضل یې خرو پوي خو که جماعت جوړ کړو او چندا کنه خلک هغه څه ورکوله لاس لا 15 15 سلسله په ورکوله او په باندې رنګ ورکول چا شرط نه لګول چې په دې رنګ به ورکول کنه بیا په باندې رنګ ورکول شي په باندې چینا ورکول شي په باندې څه لګاره کول شي کنه فلی فلول شي ځکه چې په داسې شرطینه مرتینه نشته دا چې وشي په دې کې ته به شي کنه يفعل من مال وقفه وقف مال دې وقفه مرور ته چې بیت المال وتر ولا کنه دا وقف مول دې چې مثال وکړه کنه خو دې دا شرط نه وی لګوله دا چندې ولا خو پنځه روپۍ وکړو یا لس روپۍ وکړو که نه پنځه هغه وکړو پنځه هغه وکړو نه پیسې جوړې شي که نه او په ګوند دغه پوه پیړي که چې په دا ویډیو کې اوس هنه با په دې جوړې مو پیسې بنه اسنجر دې نه با په دې پیسې جوړوي که نه او په دې به تلوا جوړي په دې به که نه ټینکیا جوړي په دې به ایسه شرط مانو شي پوښې که نه نه بیا په خپل کنه انداز باندې کنه اس په ځخه به نه خد کوي چې بلا ضرورت کنه په خپل انداز باندې جماعت جوړ دا بیا کنه چې نا ور کوله شرنګ ور کوله شه هو ډېر زیات کنه تکلف حجامات کنه په نقشنګار په دکای کې باندې دا مکرو ده کای زون نه پیسې په لګویا مکرو ده کنه خاص کر جداري کې بلا کنه چې کوم بار طرف ته دی ول ده کنه پا باندې ډېر او پر تکلف نقشنګار کنه چې ډېر شو استاوي او ډېر چنکی پړ کی وي لکه د میډ به خراب جوړ ده کنه دا نه ما دا مکرو ده باب صلاة الوتر باب د بیان د صلاة الوتر شه ا فرض کنه بیان ختم شو په فرض په شه دی واجب مرتبه وی کنه ای واجب بیان ده د به د نفل بیان درشي اذا پت صلاة وتر ده اذا پت عام ده کنه خاص ده د وتر دوت د مزلوم ده وتر وتر په خپل شی په لغت څخه توک ته ویل شي وتر راوي شي وتر راوي شي و زرا زیرا ده کنه دا د کا وتر یا د وتر دا د یول مزنوم د چا مخزانی بی کی کنه دا محصول اټ کده خو عام دا و د وتر کنه خاص می د پت عام د خاص تا لکه صلات عصر صلات مغرب باب صلات الوتر الوتر واجب اول حکم کی وتر واجب دی کنه فرزان دی سنتان دی واجب دی امام حنیفه صاحب پر منه اند بی حنیفه را مولا امام سمه درې اقوال دی یو کول دغه چې فرض دی یو کول چې واجب دی بل کول دا چې سنت دی وقال سنت او صاحبان فرمایي چې سنت دی وته واجب نه دی امام ابي سب صاحب او درنګ امام صاحب چې سنت دی له ظهور اثار سنفيه دا دې دله وجه ظهور و دې کنه جواتین د اثار د سنت نه پدې شه په وتر شه د سنت اثار او علامات موجودي په شه ده کنه دا به سنت بلی ا مسان چې اول کې خو مسان مو دې پر کې کنه فرض دې پر کې وې ته پرونه کې ادا نه وې ته کېږي نه دې علامات دې کنه د سنیت چې دا سنت دی وکنه واجب نه دی ولې ابي حنیفه رحمله قول اسلام هم دا حدیث مبارک دلیل ده ان لا تلازادکم صلات على وهي الوتر فصلوها ما بين العشاء الى طلوع الفجر ان لا تلا زادكم صلاه على پختو سوي چې مين درجوت کړو على پختو سوي بل ميزاد درجوت کړو امت فرمایي سبب کرامت وی على خبردار وهي الوتر چا وتر دي فصلوا هذا كيسا ما بين العشاء الى طول الفجر د مستان ودي چود په ميور شي کيسا اذا څنګه مې وکړ چې دا واجب دي دا دې کا کنه د استدلال محله کنه مختلف دي څه کو چې دې کنه هر مالی مرفه چې دا واجب دي چې دا کا زاد ټکا ا دې کا زاد نسبت الله پاک ته شو ان لا تعالی زادکم صلاتن الله پاک ته سره یرمین دې ریتای کړو کنه ا دې کا زیارت نسبت الله پاک ته شو مری مرفه چې دا کنه الله پاک مقرر کړل دا ا سنت نسبت الله پاک ته نه کېږي سنت نسبت نبی سم ته کېږي انا بس نو تل مکو چې دا مو مقرر کړی کنه او د فرض وجب نسبت الله پاک زون ته کنه الله پاک ته نسبت کیږي مری مچ دا سنت نه دی ځکه چې د ټولې نسبت الله پاک ته وشو الله پاک ځکه د یومي د ذکر کړه بل د دغه زه ته ورشو چې دا زیتای ده کنه د وې تر دا زیتای ده زیتی یې هغه ته ویل شي کنه چې هغه یو خاص مقداري چې پانه وړي ته زیتای ویل شي خاص مقدار وی کنه یو مضبوط مقدار وي کنه خپل شمیر مقدار چې پاره سای ووري به ته زیتای وي ته ویل شي په مزه شي کنه حکیم مزینه دي چې یو مقدار شته هغه فرض دی یو مقدار شته کنه سنت خو نه په هیڅ مقدار نشته سنت یې سره انداز نشته کنه ټول لګیا شل خپل کا کا کا کشپیا کا په زره کا زره کته کې کنه دوه زره کته کې کنه یو مقدار خو نشته چې دا زیتای ده کنه هغه چې مخصوص مخصوص مقدار لري او مضبوط یو کنه هغه فرض واجب دی پنځر مدینه پالی سبول میزو دوه رکعاته مفشن سره رکعاته ده مزګار سره رکعاته مفهم درې رکعاته کنه مسان سره رکعاته دغه په دې نه زیتای فرض نه وکنه نبی صلی الله علیه وسلم چې بل مزار زیتای شو مری مشرکت دا دغه سنت نه دی دا یا فرض یا واجب ده او بل د هټ کینه ازاده ټکینه زهر به د جنس مسجد نه نوي زهر هغه ته ویل کاچې د جنس نه مسجد کې پچاله زیتای به چې هغه هغه جنس نوي دا اته زهر دوی ته ویل شي تو سره لاسې پیدي کنه یواري په بلا چا دیر کړه به دې یواري په تا چې په لاسې په لپو سره ولا دا کنه جدای بل شي چې دا ته جدای یو ځکه چې هغه مخاري په وي دغاري په دې کنه او کتو سره کړه یو جوړه کپڑے وا چا کړه تندري په دې کړه لاسې په دې کړه به دې ته زهر نشي وي ته ویل کنه دا او کپڑے نه دی کنه په خو مسا یو دې سره جوړ دو کنه نه وته تکنه دا ته زید ته ویل زید هغه ته چې دی جسه مزدون نه وی کنه دا به د فرد د قسم نه وی یا سبول مزوغ دی بیوی د مستان مزوغ دی بیوی کنه مشوم مزوغ دی بیدا غشای وی کنه فرد وجه بیوی کنه سنت کنه وی اخو بلا لغه د بل قسم ده دا درې دي کنه توجيهونه دي کنه د وجوب د پر د زاد ور مشي چې نسبت زاد لا پک ته وشو نو زه دې کته ویل شي چې هغه خاص مقداري چې پاله وړي ته دې ته ویل شي خاص مقدار هغه فرد ده زه دا د جنس مزيلې لوي کنه مزيلې کا جنس هغه ټول فرایض دي کنه دای با کنه پاره ته ورګاډي بل دا چې فصلها امر ده و چې ام امره نبی سم امر وکړو و والي وجوب و د امر د پره د وجوب وي امر د پره د وجوب وي خو چونکې دا خبره واحد ده خبره واحد ځونی وي قطعي نه وي ا دې وجه نه مې دې کې نه کنه فرض قطعي نشو خو خو واجب نو خري کړه چې دا واجب دي په دې تنویر پېښې وي ولې هاذا وجه بر قضا بالاجماع ا دې وجه نه چې دا واجب دي واجب شو قضا په اتفاق سره کنه وجوب یې ثابت شوی ده په حدیث سره په کنه په خبره حادث سره نه دا کنه ځونی ثبوت دی قطعي ثبوت نه دی وول معنی بما روي عنه انه سنتنا وول معنی سمو بزیادو او دا مراد ده کنه ایګ روایت نه چې امام سره نکړ شو ده چې دا سنت دی امام دې دا کوي چې سنت دی کنه هغه دا مطلب ده چې ثبوت یې په صورت سره وغلا ده کنه په خپل سنت نه په خپل واجب دی احمد حمد سبا مذهب لکه چې یو رکعت دی که نه البته خو امام ملک صاحب داسې وي که چې یو رکعت پرې نه کوي بیا یو رکعت مکرو دي مخکې به دوه رکعتان مینځو ته وکړي دوه رکعته بیا نه پلو کې به دې را باندې یو رکعت به دې وتر وکړه کنه امام شپې دا یو رکعت راوړي دي درې رکعت راوړي دي پنځه رکعت راوړي دي یاره یو سره کتر ځه کنه وته مې په درې رکعت دي لا يصل بينهن بسلام فاصله به نه وي د پیښې په سلام سره په یو سلام به کېږي که نه دا نه مولوي صاحب دې کې چې دوه رکعته ګوشي وکړه او یو رکعت ګوتې ګوشي وکړه که نه دا نه به مړ کېږي که نه او تر ځانه منه کو که نه چې کله په جامع کو پر رمضان شي که نه به دوه رکعته که نه ګاډو کو سره موري به یو رکعت بیا ګوشه وکړه که نه کله کله په ټاک په یو سلام مو دا وکړي مې غوندې لما روت عائشه رتنا انها وسم كان يتري بسلاسن دا مش كان دليل عائشه د روایت ته چې نبی سم كان يتري بسلاسن وتر به درې رکعت کړل یعنی بلا فصله وحكى الحسن اجماع المسلمين على الصلاه حسن بن سير رحمه الله حسن نمر حسن بن سير دا مجتهد مطلق ته محنفا صاحب ونده کنه تابعی ده لوی تابعی ده